کما فعل بیاشیائهم من قبل انهم كانوا فی شک مریب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا دا پنځه درشم سورته ده په ترتیب عثماني کې او اسمان نه چراغله درې څلوېختم نمبر سورته ده ربط د ما قبر سره ده مکه دلیلونه نقلی او نقلی دلایلو د صورت کې دیار له عقلی دلایل به پیش کړي د امراد د په شبهات باندې الترات به د په شبهات باندې دلته تفریدا پاغه باندې پرد د شرک فی تصرف او دعا چې مسله د شبهات نه پاک شولا یو الله ته بچ غوي یو الله به متصرف غني داوه د صورت درد د شرک فی دعا په عقلی دلیلونو سره په امثالو سره خلاصه د صورت درې بابونه اول باب تر دا اول نو اخلا تر پنځه سمایا ته پوره یو خبره داوه د توحید په دوه تعبیرونو سره الحمدلله دا یو تعبیر دیم تعبیر لا اله الا الله دیمه خبره اته عقلی دلیلونه وای په دې مبارک داو میانس کې با تسلی او تحذير به ير به هغه چالره نه منون کو د پاره تحذير څلورمه خبره تخويف او بشارت پنځمه خبره اخر کې تفریح پر د شرک فی الدعاء بسم الله الرحمن الرحیم دیتا سورت سورت الفاتر اموی دیتا سورت الملائکہ اسماء حسنا د الله خیسته نمونه پدې کې پینځه دي الحمدلله حمدنا دی الله لرا داوا اجمالا اول ذکر کوي حمدنا دی الله لرا چې پیدا کونکي ناشنا د اسمانونو د زمکه دی اول پیدا کونکي چې د اسمانونو د زمکه څه وجود نه و عبد الله ابن عباس وايي زده فاطر په معنا نه پویدما دو باندې چان رالل دو باندې چان کله چې دو باندې چان رالل داوا وشولا یو ویل چې دا دا کوی زما ده بل ویل زما ده یو پکې وی چې جی انا فطر توها اول ابتدا د کنستو ما کړدا ما ته پته ولګی دا چې فاطر چاته ویل کیږي وای اورا چې شی اول نه جوړ کی فاطر السماوات والارض پیدا کونکي اول د اسمانونو د زمکه دی جاهل الملائکه رسولان ګرځون کې د ملائکو د رسولان ولې اجنحه ان خواندان د وزرو دعا او درې او سلام چاله دو وزره چاله درې وزره او چاله سلور یزيد فی الخلق ما یشاء زیاته په پیدایش کې څونه چې د الله خو خشي جبرئیل علیه السلام لاله شپږ سو وزره ور کړې سو سو وای اورا لکه ابی ابن کعب الله پدې کې یزید فی الخلق پدې حسن صوت باندې الله هغه زیات کړي داوود علیہ الصلوۃ والسلام الله زیات کړي امام حسمی الله پدې باندې زیات کړي امام حسمی الله خسته आवाज ور کړو ډېر خسته یو ځل خو به ما ولید امام حسمی وای څنګه دی وروره ډېر ښکلی دی ستایي درته ډېر ښکلی زما ډېر خوښ شوی دی الله یزید فی الخلق ما یشاء ما خام کې لګیا دی قاری صاحب تلاوت کاو چې دا رکوع د سیمینس ته ورسوله ماشاء الله مخه ته یو سړی کوټ پتلون کې ولاړ یو حق ناره کړه بس لیوانه شرسي ته زبردست تلاوت یو مخه ته بیت الله مخکاری بیت الله هم ځان ته سوای او قران محبت الوحی کنه وه پاګه زه راغلی او قاری هم د څه خيستا او سپیکر هم ډېر ډولای الله ډېر مزه کوي مړ ډېر او ټول خلق به تا تخکاری حرام کې ته په بر چت چې ولاړې کنه کته حرام بر حرام دا ټول مخلوق به تا تخکاری ټول دنیا به تا تخکاری او قاری سے بیت الله ته مخامخ ولاړ دی مړه الله دې تاسو هم نصیب کړي الله دې زمام نصیب کړي زیبا ان شاء الله ټول خو اقاری سے بنئین ما یفتح الله للناس من الرحمه او خدای والو دون نومي چې په ناره سړې ویل نشي عادت مې څه څه غوډ غوډه پکې وایا اس په خپته پویا نشم چې څه شي وایا ما یفتح الله للناس من الرحمه دلته په 61 کې واورې خوا خوان به نه حال ته ډېر مزه کوي ما یفتح الله للناس من الرحمن هغه چې کولاو کې الله د خلکو د پاره سه مهرباني فلا ممسک لها نبي الله او ابن کعب الله خستا आवाज ور کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ته وای صحیح روایت ده ابي الله ما ته ویل دي چې د ابي ابن کعب نه قران واورا الله یا ورته یا رسول الله سمانی زما الله نو واغستو چې وای دا استاد نو می واغستو ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها فلا ممسک لا نشته ده بندون کې ده ده و ما يمسك فلا مرسل له او هغه چې الله د چا و ما يمسك يمسك سمانا لکا ويا چان چې الله رحمت بند کی فلا مرسل له نشته ده را پرې خودون کې ده ده رحمت یاد کئ نعمت د الله چې کړل پتا سبحانه هل من خالق غیر الله ایشته سو خالق غیر د الله نه چې روزي در کې تاسو ته د بره او د خکته نه لا اله الا الله مخکی او تعبیر الحمدلله اوس په بل تعبیر باندې په عنوان دیګر با عنوان دیګر لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ مگر د قیو الله دې چرته کېړولې شي تاسو د الله توحید نه بیا تسلی او کدی درو جنتیا کیستا فقط کو زبات نو پروا ما ساته درو جنتیا کړه شو د غنو رسولانو مخکلستانه او الله ته واپسې د ټولو کارونو دا یا یوحنا سو د تمامه دنیا خلکو یقینا وعده د الله د رښتیا نو دوکه دینه کی تاسو لاره ژوند دنیوي ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دین درنه کی تاسو لاره په الله باندې او اطاعت کوي دلاین پس د پیژندلو د دشمنی دا وینا خجیبه سره ده ان الشیطان لکم عدو شیطان ستاسو دشمن دی وانا سید لرا په دشمنه یقینا درا بلی خپل ډلې لرا دا لیکونو د لپاره چې شي د خوندانو د جهنم نه یقینا الله د علیم پاګه چې دیو کوي والله الذي ارسل الرياح الله هغه ذات دی چې را لېږي هواګانې فتوسیر صحابن نو پورته کوي وریځې نو چلو مونږ دی لرا الی بلدن هغه کلی وشتانو را تازه کو په دې سره زمکا پس د وچې دونه کذالک النشور دارنګ با تاسو بیا را پورته کې دی شي کذالک النشور دارنګ با را پورته کې دلوي من کان یرید العزت څوک چې را ده د عزت کوي نو طلب دی کې د الله نه عزت ولی فلله العزت جميعا الله سر اختیار د عزتونو د ټول فلله العزت جميعا دی کلمه طیبه لا ګوره دی خو ګوره وروره لا اله الا الله دا په زبانه پروتي مسکینو دا کلمه په پورته کې د د درجه په پورته کې د دې مسلمان درجه په پورته کې حج کینو دا نورا درجه پورته شو زکات ورکینو نورا درجه پورته شو ایک د راخکل دی سپرونه نه کینو ایک په ځای دی که یو سپر د راخ کنو څه به شي روای رورا 10 دو سپرونه 100 درې سپرونه 1000 او څلور سپرونه 10000 او پسې ځا والعمل الصالح يرفعه عمل صالح پورته کوي د کلمې طیبه لرا اوس دا عملونه با په دې باندې بر د الله دربار ته روان شي پته ولګي چې عقیده دې سم نه وا نو ځان مکړه او قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منصورا اسم نشته هندوستړ الله ناراضه دې دوه مانو باندې پوه شئ تاسو یو کستا مانو کې زبر هم لګ دسي سوال پوه شئ صالح عمل صالح قول الله نه قبلې مگر په عمل باندې قول بالله على قبلې چې عمل ور سره او نه قبل الله قولا ولا عملا نه قول او نه عمل الا بنیت مگر پنیت سره نیت دې سره صحیح نه ده نه دې قول قبول ده نه دې عمل قبول ده ولا يقبل قولا ولا عملا ولا نيه فاخا فاخا ذاک جمالو اوس د د ورور ولی دا د خایس ورور ولی دا سره خو باسي تا ته اے ستا وچ کلک ذمہوار نه ما وعده کا مړه بس هر ستاره درکم وای وسورېګه ښا اینه ټیم راګه ماما 10000 روپے پکار آی هاي هغه خپلته باندې شوي هغه حالت باندې شوي یاره سو کم نو یاره لګنا اے خدای ته پویا کتاب زغار کړم کیا بات ہے دی وسرور سانه دې څه خوشې ول دې وینا کوي قول شته دې خو عمل نشته دې قول شته دې خو عمل نشته دې کلمه شته دې خو عمل نشته دې کاش خادم وستا د در هغه وای کنه خادم وستا د در او لوګي وستا د سر او شه دلته د خوشې ول دا ته څه وې ته د نبی خادم چې وې ته چې په نبی باندې لوګي لوګي وې آیا کسان چې مکر کوي د بدای د دیو د پاره عذاب ده سخ و مکر اولائک هو یبور او مکر د دا کسانو هو یبور هم دا په تباہی کې ده دا به بیکار کړی شي هو یبور دا به بیکار کړی شي والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی د خاورینا بیا د نطفه نا ثم جعلکم ازواجا به ګرځول تاسو د پاره ټیګه کان او نه کمی دی چې د د عمر نه کم چې تیر دی الا فی کتاب مگر دا په لوح محفوظ کې دی چې د پلانې دون عمر تیر سدونه پاتی ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا خبره د تقدیر نه دا په الله باندې آسان دی و ما یستوی البحران ندی برابر دو دریابونه دا یو د خو خالصه عذب فرات خوب دی تند ماتونه کې او تبوینه میړه بیړه لره په دی وبو کې مو اخراش لون کې د وبو پانی چار کر لتبتغوا من فضله دې لپاره چې ولټوي د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر ادا کړي یولج الليل فی النهار دوام دلیل نه نه باش شپه په ورځ کې ورځ پښپا کې او تابع کړه نمر اوس په مې ټور روان دي لپاره نه ټي مقرره اوس نتیجه ده دلای ذالکم الله ها ورته روزستانه څه خبرې هم چې تا ماته کم ځای چغواله روغه کله ونه شورک صدا مردار خپل دی ورکنه و یوم القیامت یکفرون او پر ورځ د قیامت دی وب کفر کوي بشرککم تاسو په شرک باندې ولا ينبئک مثل خبير او خبر بدر نه کی تاسو ته مثل خبير پشان د خبر لرون کی الله الله چې تا ته څنګه خبر درکې د سبا څوک درل درې نه کی څوک د خطا نه کی څوک د غرق نه کی یا ایه الناس اے د تمامه دنیا خلکو دیم باب دې تر هته دیر سمایا ته پورې دوا اخلي دلیلونه دي بیا تخفیف اخروی بیا تسلی دا بیا تفسیری بشارت ده او تخفیف ده اے د تمامه دنیا خلکو شپغم ده طامع چې پیش پیش کېږي هم نه چې سلامي لره غلې پیش پیش کېږي هم نه خو په خپل کور کې په خپل معبد کې په خپل عبادت خانه کې ناس ده پته مېشته چې پلانې بدارا کې او دا برا کې دې ته طامع وایي او سلورم ده قانع قانع دې ته ویل شي نتم لري نه چا پسې دي نه سوال کوي تمام نشته خو چې څوک ورلا ورکی نو ډېر په خوشاله یې اخلي پینځم زاهد ده زاهد دې ته ویل شي چې څوک څه شی ورلا ورکی دنیا والا څه شی ورلا ورکی نو ډېر په خوشاله نه اخلي دې ته ویلې شي زاهد د دې درجه دا عنقا درجه کې نن سبا البته دا یو زاهد دا کم یو قانع چې دا ډیر زبردست دی چې څوک څه شی ورکی خو اخلي خرور د چانه تمه تمای نه د چانه سوال کوي نه تمه کوي او نه پیش پیش کیږي انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الله به حاجت استایله شوی ذات ده فقر دا یو لوی درجه ده په مسلمان کې افضل المقامات الصبر الصبر بالفقر الى القبر غره د مقاماتو نه داده چې په غریبۍ صبر وکتر تر تر له حدا پوره بس په خپل غریبۍ صبر وکتر له حدا پوره تبه بادشاہ د دنیا نه لاړ شي دا وجوا چې چا ځان فنا فی الله کړو نه مې د چا مال پکار نه مې د چا دولتونه پکار او د ځنکدن حال وګورئ د دنیا خفقانونه په غوي پسې وګورئ فکر چې حافظ ابن تیمیه رحم الله شیخ الاسلام د دنیا نه رسخته ده هغه بداسي اغم داسي واجبہ خبره کوله وی حقیقت العبودیه الافتقار الى الله د غلامي حقیقت دا ده چې ستا په زړګي کې بچا ته عجزي وای کنه رورا یوازې الله تبس په ورځ ده یو ورځ وګه پاتې شو په بل ورځ وګه پاتې شو په بل ورځ وګه پاتې شو سلورم ورځ شولا دا یو قریبي ساتیو او چې څونه دی باغل لګ لګ ورکول خدا باندې خواړه بیا ورته چې جی خرابېګو چانه بسو غواړو حافظ ابن تیمیه رحم الله یو واجب خبره وکړه دا آیات پیش کړ چې محتاجی مخلوق ته دا د ګنګې ټوکرې دی دا د ذلت هغه هغه بیړې د چا په خپو کې چې پریوزی ټول عمر بنګ الله الله ویلی ټول عمر بنګ لا اله الا الله خبرې کړي ټول عمر بنګ دا الله الله صفت کړي او ټول عمر بنګ الله ته جړې دي نن بچا ته جاړو د چا په در کې بکړان چو بیا الله تنظیم وکړ ډېر کول تنظیم وکړ داغه مخلوق د خدای وو داغه درویشانو فنا فی الله په قران باندې مین د قران خدمت کوا د حدیثو خدمت کوا د کتابونو خدمت کوا لکای لکای اشینه خبر ندی نور کله چې د جنازه پورته کېدله نو د دمشق ټول خار خاري شوی و فرد من الناس په دمشق په خار کې چا ویل چې په دې کې مرغۍ نشته ده ټول په ټوله ده په جنازه الله سو لکه خلق ده په جنازه امام بخاری چې کله نشاپور ته راغی درې فرسخه کې دغه استقبال وشو یو مرګری ته راشد الله د پاره پیټ رانه والا وهو ذنوبها چې دا د ګناهونه دي یو حمل ده ما کان علی الظهر چې په شابان یغه ته حمل وای حمل هغه چې په بطن کې الہم لها خپل بار ته چې په شا باندې لا يحمل منه شيء بار باندې شي ددن څه بوچړې ولو کان ذا قربا اگر چې دا را بللې شوی خاوند خپل ولای وی لارې دې بچې دې لکه یو روایت کې راغلی چې یو زنانا اوبه د قیامت پر ورځ پیش کړی شي بچې بور سره ملاو شي تلقی ولدها بل بچې سره به ملاو شي په دې سخت ورځ باندې فتقول یا ولدی دا به ای زما بچیا الم یکن بطنی لکویا ول زما ګډه استاد پر لوخه نو الم یکن سدی لک سقا ول زما د سینې استاد پر د سکا چینې نه وی الم یکن حجری لک وتا ول زما د غیګه استا بشتره نو فیقول یا امه بلا دی وای زما بيدا سیول نو چیرېږي د خپل رب نه په شیشه او اقامت د منځ کوي ومن تزکا چا چې ځان په قران باندې پاک یقینا د د پاکواله د د ځان نه پاره ده او الله ته واپس کېدلی او نه دی برابر الاعمى والبصير نه دی برابر لون اولیدونکو مشرک او موحد مگر تیر شوی دی پاوی کې را ورکون کی او که دروژنتیا کوي ستانو پتا کې سرا پروا باندې لري پتا کې سرا دروژنتیا کړی دا کسانو چې مخکې د دیونو راغلیو دیو ته رسولان د دیو په ازه دلایل باندې او په صحیفو باندې او په کتابونو ښکارو روخانو باندې بیا ونی ول مونږه کسان چې کفر کړه نو سرنګ و زما عذاب نکیر اصل کې نکیری وو بیا دلایل اورا الم ترا اتن ګوره یقینا را الله را ورې د برن باران نو راو باسمږه په دې باندې آمدنه میوي مختلفن الوان چې مختلف دي د غیر رنگونه ومن الجبال او د غروننا جددن ټوکړې دې بيزون سپيني وحمر او سره مختلفن الوانها چې مختلف دي د غیر رنگونه الله الله کوي په توحید باندې هم کلک دی خو احکامات نه پیژني یعنی پورا علم د احکامات ور سره نشته دی او دې اسوک مراد دی دین هغه دو مراد دی عالم بالله و بامر الله چې دته جامع مولای شي وای الله دې موږ ټول داسې وګرځي او یا هغه عالم چې هغه صرف الله پیژني اگر چې په احکاماتو دونه پویا علم نه لري خو چې په کم باندې علم ولري نو پاره عمل کوي او هغه عالم ته نه ده مراد چې صرف په احکاماتو پویا ده هغه ته صرف علوم حاصل دي نور الله یې نه ده پیژندل الله یې نه ده پیژندل بو علی سینا بو علی سینا د سعید دربار ته ورغه د خچون کې په خپل فلسفه لوی مغرور انسانو په خپل علم لوی مغرور انسانو سعید الله والا هغه سعید د څه ورته وکاته ویل ویل اخلاق ندارد اخلاق ندارد ولدا اخلاق نه لري والی سینا ته چا ویل چې سید ستا په باره کې داسې ویلي وخا ز اخلاق نه لرم ناغه ورته خپل د اخلاق باندې چې کم کتابونه لیکلي واغې ورته ولېګل هغه ورته ما ته چرته ویلو چې اخلاق نه داند ما خو سینوی اخلاق نه داند چې اخلاق نه پیژني د اخلاق علم نه لري بلکې ما څه ویلي و درته اخلاق نه دارد اخلاق پکشته نه یو علم نه داند ده یو علم نه دارد ده الله علم د معلوماتو نوم نه ده ان الذين يتلون انما یخش الله من عباده العلماء اغا علماء چې الله پیجنې او د الله احکاماتم پیجنې ویلا خیر فی عبادت لا علم فیها اغا عبادت کې خیر نشته چې علم پکې نه ولا علم لا فقه فيه اغا علم کې خیر نشته چې سره د کامل په نه نه ولا قراءت لا تدبر فيها هغه قرات کې خیر نشته ده چې بیا سوچ پکې نه په قران کې من عباده العلماء خشیت دا کلی مشکک ده کلی مشکک ده لګي آرام کې ده شي ډیر آرام کې ده شي خو علما چې د الله نه سونه یریږي دا حرف اخیر دی الله دې موږ علما وګرځي دله ابن مسعود وايي کوم عالم کې چې علم نشته دی یره نشته دی د الله نه په حقیقت کې هغه ته عالم ویل ندی پکار ومن لم یخشا فلیس بعالم چا چې د الله نه یاره نه دا هغه د څه شي مولای سیب دی جسم خوف خداوندی نه ان الله عزیز غفور الله دې زور ور بخون کې ذات ان الذين يتلون كتاب الله الله دې موږ هغه علما وګرځي هغه علما چې کوم صفات الله صفات د علما او الله او د الله نبی بیان کړي کار د علما بچي یقینا آیا کسان یتلون کتاب الله چې بیانوي به کتاب د الله قائمای به منزلنا او خرج کوي به دا غنه چې موږ ورکړي دی ولرا او څه شي مولای سي به چې مون نه پیژني جمعات نه پیژني الله نه پیژني څه شي مولای سي به هغه څه شي مولای سي به چې د الله د کتاب سره واسطه نشته ده یتلون کتاب الله عالمان چې د خدای نه یریږي د غوی بداکاریت لونه کتاب الله یرجون تجارتا امید بساتی داغه تجارت لن تبور چې چری به نقصان نشي د لپاره چې پورا ورکی الله دی ته مزدوری دی دیو او زیات بکې دی ولاره د خپل فضلنا یقینا الله دې بخون کې شکور قبلون کې او هغه کس والذي اوحینا الیک هغه چې موږ وحی کړل د تاته کتاب نه هغه حق دې تصدیق کړي د پاره داغه چې مخکې ده نه دی یقینا الله په خپل بندګانو خبردار لیدون کې دی ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا بیا په میراث کې ورکمږه کتابه کسانو ته چې موږ چون کړیو د خپل بندګانو نه چې امت محمدي ده صلی الله علیه وسلم فمنهم ظالم لنفسه ځینې د دیونه ظلم کوونکي په خپل ځانونو ظالم لنفسه چې په ځانونو یې ظلم کړي او منهم مقتصد بعضی درمیان روان دي او منهم سابق بالخيرات بعضی سبقت کوونکي پنه کو کې فمنهم ظالم لنفسه چې کبیره ګناهونه کوي مختصد کم یو دی چې پړو ګناهونو کې اخته ابو دردا وای دا سابق برا واستل شي پرز د قیامت نو داخل بشي جنت به حسابا مختصر چه ده فیحاسب حسابا یسیرا د سره به آسان حساب شي او ظالم چه ده دا په دې زبانی ادرول شي بیا بروست جنت تزي خړې پر سختو وطن اصلي وطن اصلي چې په کوم ځای کې پیدا شوی وطن د روح هغه جنت دی الله دې زموږ روح کمزې ته بوزي را جنت او زموږ خپل خاري او وطن د ایمان کمزې ده مدینه منوره چې کله ته د مدینې نه وځې او د کوڅو ته دننه شې شارع ابو ذر شارع عمار غرفه ابو ذر غرفه عمار دا خبرې به عجیبه غرفه بلال مسجد بلال او هغه کسان چې کفر کړ دې دیو د پاره اور د جهنم به فیصله باندې شي کې دې په دې باندې چمړ شي او نه بدیو د دې اورنا ولا يخفف اسبق باندې شي د دیونه من عذاب هدا عذاب د دې اورنا دارنګ بدل ورکو موږ هر نه شکرتا وهم یستریخون فی عادی وبچغه وه په دې جهنم کې نوای با ربنا ازم غربا اخرجنا منګه وباسا چې عمل کو صالح غیر دا غنه چې منګه عمل کړو په دنیا کې الله به اولم نعمرکم ايما عمر نو در کړه تاسو ته ما ما دون قدر عمر یا تذکرو فی چې فن غسته شه پدې کې من تذکر چا چې فن غسته او زجر د اهل شرک ته او په اخر کې تفصیلی تخفیف دنیاوی یقینا الله عالم دی په پټو د اسمانونو او د زمکه یقینا الله عالم دی پر ازونو د سینو باندې د الله هغه ذات چې تاسو یې ګرځولي خلیفګان په زمکه کې نو چا چې کفر وکانو په د باندې سزا د کفر د ددا او نه بزیاتې د کافرانو د پاره کفر د دیو پنيز درب د دیو الا مقتا مگر غصه او نه زیاتې کافرانو لره کفر د دیو الا خساره مگر تاوان هلکن و زلالا اوس طلب د دلایل د مشرکنا قل وای ارایتم خبر را کوي تاسو ماته د خپل حصدارانو آ کسانو چې تاسو بلل ما سوا د الله نه او خیمازا خلقو چې دی اوس پیدا کړی د زمکه نه یا شته د دیو د پاره صبر خا پسمانونو کې ام اتینهم کتابن یا ورکړ د موږ دیو تاسو یو کتابه صبرناک بخونکه زجر او تخفیف دنیاوی قسمونه خری په الله باندې په سختو قسمونو کچر تراشی دی او تیار ور کونکه نو خامخ شی به دی ډیر په هدایت باندې من احد الامم د هر یو د امتونو نه هر کله چراغ دیو ته را ورکون کې نو زیات نه کدیو لرا الا نفورا مگر نفرت استکبارن فی الارض تکبر پزما کې و مکر سیئ او تدبیرون بد جو واپس خپل خلق ته الله دا ټول تبا کا او ویلې لکه الله دې غر کته خو مونږ ته خیره کینو زه سو کم نو ولا یحیق المکر السیء الګه شی چاته خیره کې ته ماته وې الله نبی ته خیره کې یا خدای تبا بربانه خدای نبی ته باز خلک هغه د الله د دین دشمنی او د د الله د دین دوستانو ته وای دا گمراهان دی وای دا د خدای غار کی هغه شه د سی وای د کبل عام چې ویل ولا یهیق المکر السیء الا بیا ګوري ګوري الله ګوري او ابو جهل ابو جهل اے الله کما یو ډاله چې په حق ای الله په د کانو باران په وکړه الله کدی فیصله غواړي نو یا محمد عربي فیصله دا ده درله ولا یهیق المکر السیئ او نه نازلېږي زدا دې زینو کې دسه دا تفصیل زکه کوم چې تاسو دا خبره چاته پریوزی دا معنی ذهن ته پریوزی ولا یهیق المکر السیئ ویا نشراګه راولې چلونا ناکارا الا باهله مگر خپل اهل لره بغیرای نه بنازلېږي مگر په خپل اهل باندې منازلېږي کاو حضرت عبد الله ابن عباس ته ویل ویل په تورات کې ماته یو مسله معلومه ده ویل څه په تورات کې مسله ده چې من حفر لاخيه حفرا وقع فيها څوک چې د خپل اور د پاره کم دوغل وکني کوی وکني نو دی به پای کې پخپل پریوزی ابن عباس بیا دا په قران کې مومم اي قران کې لکم ځای کې دي اگر ته دا آیات پیش کې ولا یهیق المکر سیئو نش نازله ده نش راګره وله تبا بیانم می طریقې د الله د پر بدلې دون او کتبا بیانم می طریقې د الله د پر اسانې دل اے دا خلق نه ګرځي پزما کا کې و دې ګورې سرنګ انجام دا کسانو چې مخکې د دینو دیونه وو سخت دیونه په قوت کې وما کان الله او نو الله چې عجز کې دلاره یو شی پاسمانونو کې او نه پزما کا کې انه کان علیما قدیرا پشاد د ازمکه باندې من دابتن یو زنده سر یو زنده سر بلان ہے پر خو دے زکه چې په انسانانو عذاب راغې ځانور خلا د انسانانو د پر پیدا کړ نور د انسان د پاره سپګمې د انسان د پاره ګړه د انسان د پاره بيزه د انسان د پاره